سوره حدید مدنی دی یعنی که تاسو خیال راځي مونږ دولس دولس نیمه سبق چالو کړي دی او مونږ هر ورځ لیکن مونږ تر ما خام بانګ پورې وقفه په سبق کې نه راکړي وقفه نه کو د منټ وقفه نه کو بیا هم سبق نزي دیار لسم شعبان نم چالو کړي نو اوس بخامه قالغون دی موتله غواړي کنه دغه چې روزه بګي دوه پاتې شمیانس کې ان شاء الله په وښتمه روزه د زیارت پورز باندې ماسپخین به موږ خپل ختم کوو په وښتمه روزه پورز د زیارت موږ به ان شاء الله خپل ختم کوو کابرینو کې زموږ رابطې چالو دي حضرت شیخ القرآن د شاه منصور داسې د حضرت شیخ القرآن والحدیث دا کوړي حضرت شیخ شیر علي شاه صاحب او داسې د شاه منصور نور زمونږه حضرت شیخ صاحب زامن او دا علماء کافی به پکې ان شاء الله تعالی حضرت شیخ د ډاګه انو اکثر ته ان شاء الله تعالی مونږه دعوت ورکو مولانا عبد القیوم حقانی سے سره مرابطه کی که خدای راوستو یو کله انداز والا انسان د داسې ناتوانان بم پکې ان شاء الله وی نا غرض شپه خو به ان شاء الله سبم وښتمې نا به ټول ورځ شپه ان شاء الله زمونږ استاسو مصروف او رزوی بهر حال اوس کوشش دا کوي چې سبق اوس لګ لکه دا ورپسې ټول لغات لغات دي کنه دا درې سي پاره نو چې دومره چې بس دا سره په ترتیب کې وچلیو چې عمر سي سبق او زده کړه مو شي ان شاء الله او دغه د دوله سونه تر ما خام باندې به سبق درې واړه ورځې چلیږي او بهرال کوشش به دا کوي چې سبق د نور کله ترتیب په شان غو چې وچلیږي نو فرمای سوره حدید دا مدنی سورته د دې وجه تسمیه وانزلنا الحديد فيه باس شديد وانزلنا الحديد فيه باس شديد او نازل کومګه اوس پنا مونږ را لګلې دا اوس پنا فيه باس شديد چې په دې کې جګړه دا ډیره باس شديد جګړه پکې ډیره او دا اوس په نبر اسمان نه راغلی ده په دې ورستو ابن عباس هغه قول تاسو ته ذکر کوم ان شاء الله مخکې ذکر را روان دی ته په خبرې کو چې حضرت ابن عباس نه روایت ته چې آدم علی السلام الله دنیا ته را لېګ نو درې سيزونه ور سره اسمان نه را لېګ یو سټکو سټک دې د اسمان نه راغلی یو هغه چمټه چې په کوم اوس په نیول شي یو سندان دا درې سي د الله اسمان نه را لګلو نو دې ده کې انزلنا الحديد فيه باس شديد دا د سوره زلزال نه پس دې نازل شوه د سوره حديد سوره زلزال نه پس او د سوره محمد نمخ کې نازل شوه حالت جمعی کې د 57 نمبر سورته ته د قران وو 50 نمبر په حالت د نزول کې سلور نبی شپکم سلم نمبر سورته ته د قران ما قبل سره ربط سره چې د ما قبل په اخر کې یو خبره وا ما قبل په اخر کې تسبیح ذکر کړي وا الله فسبح بسم ربک العظیم که خیال کې مرضی او په ابتدا د دې صورت کې تسبیح د سبح لله ما فی السماوات والارض یو ربطی خو ما قبل سرا اغداش یو ربط ما قبل سره هغه داش بل ربط دا دی چې دویم ربط ادا دی چې د لومبي صورت اختتام د قیامت په مسله باندې شو لومبي صورت اختتام په مسله د قیامت شو د دې صورت افتتاح په مسله د توحید باندې ده مسله د توحید دایم په خپل مینس کې ربط ته موضوع د صورت صدا هغه دا چې بیان د هغه لارې دی چې حصول د مملکت کیږي که چېرې متمنیان یې تاسو عزت او د بادشاہي کچره متمنی نو دا غي د حصول اغا طرق پکې دي دغه چې کوم شی الله پیدا کړی ونه دا الله د پاره خلاصه د صورت چې دنو سبح لله ما فی السماوات والارض وما یخرجو تسبیح د الله تعالی دی یعنی په صورت کې دا خلاصه ده خلاصه د رکوع اول چې ان کنتم تريدون العزه کچاره تاسو اراده ساتي د مرتبه او د عزت نو قائم اوسئ په اراده د الله تعالی سره او خرج کوي په لار د الله تعالی کې کوم شروع چې فسبح یا یسبح سر راغلی وی دغه پنځو سوراتونو ته په حدیث کې مسبحات ویل شي هغه کې اولنې سورات دا سوره حدید ده تړون بنه مسبحاتونه دي سلور نور دي حضور علیہ الصلوۃ والسلام بده د کېدو نه مخکې مسبحات به لستل او دا به فرمایل چې په دې کې یو آیت دی یو آیت په کې داسې دی چې هغه د زرو آیاتونو نه افضل دی حضور علیہ السلام بدل استل چې په دې کې یو آیت داسې دی چې هغه د زور آیاتونو نه افضل دی ابن کثیر دا روایت راغسته دی علامه حافظ عماد الدین ابو الفدا ابن کثیر رحمه الله تعالی او دای فرمایل چې غایت چې اول اول والآخر والظاهر والباطن دا آیت دی شپږ او یا پکې حروف دي فرمای سبح لله تسبیح بیان دی الله د پاره ما په سماوات او الارض چې کوم په اسمانونو کې دی او پزمکو کې دی او هو العزیز الحکیم اغلبه والد حکمت والد له ملک السماوات والارض اغل پار ملکیت د اسمانونو او د زمکو دی ای هو متصرفون یحیی و یمیت ژوند کول کوي او مړول کوي هغه دا اول معنی کوي چې حضور دا اول مخلوقاتونو و یول ورته ځکه ویل شي او د اخر نه مراد اخلي چې هغه اخیری نبی دی او د ظاهر نه هغه مراد اخلي چې د الله دین ظاهر ورته په دې اعتبار سره چې د الله د دین په ټولو ادیانو به غالب نو غالب دین دی ځکه ظاهر دین دی ای لیظهر هو علی الدین کله چې دې موږ غالب کو په ټولو ادیانو باندې باطن ورته ولي ویوس باطن ورته ځکه وایي په دې لحاظ سره چې الله کوم خوبه حضور لور کړی وي او کوم کمالات ور کړو هغه ډیر بهترو نو ځکه باطن ان ادراک العقول وهو بكل شيء عليم هو الذي الله غزاد خلق السماوات والارض پیدا کړی دی اسمانونو او زمکه بعلمه په خپل علم سره په سته ایام پشپګره دیږي ثم استوى على العرش بیا مستوی شو دی په عرش باندې ای استواء کیف یلیق بشانه څنګه مستوی شو په عرش باندې موږ دا سره شو ویل چې بس داسې مستوی شو چې دا مو الا شک کافر شو ای ما یلیق بشانه چې دا غشان تر څنګه ناس ته مناسب واغه سکیناس خبره ختمه وهو معكم غتاس سره دین ما کنتم کم دې کی چی والله بما تعملون بصير او الله پاغه عمل چې کم تاسو کوي بینا دې لو ملک السماوات والارض اغه پار ملکیت د اسمانونو او د زمکو دې و الى الله المصير اغه طرف ته الى الله ترجع الامور اغه طرف ته ټول معاملات ورتاویږي یولج اللیل فی النهار وردن کې شپې لره پورس کې او یولج النهار فی اللیل وردن کې ورځې لره پښپا کې او علیم بذات الصدور هغه عالم دې په بيد دزړونو باندې امنو بالله ایمان راړي په الله باندې به توحید الله په توحید د الله تعالی باندې ورسولی او پر رسول دا غ باندې وانفقوا مما جعلکم او خرج کړئ دا غنا چې مونږ تاسو لګرځولې دي وما لكم لا تؤمنون بالله تاسو لس چل شوی تاسو ایمان راړی په الله باندې والرسول يدعوكم او رسول تاسو ته आवाजونه کوي لتؤمنوا بربكم د پاره دي چې تاسو ایمان راړی په خپل پروردگار باندې وقد اخذ ميثاقكم او بتا کی سراغست دستا سنا عهد فی عالم الذي دعا ربک فیکم من العقول دا سوره ال عمران سوره توبه او سوره مائده کې د دې هغه مؤیدات شته چې الله وادي څنګه غستې وي ان کنتم مؤمنین کې چریه مؤمنان هو الذی الله غزاد ته ينزل علی عبده چې نازلېغا را کوزه الله په خپل بنده باندې آیات بینات آیاتنا واضح ليخرجکم من الظلمات الى النور د پاره دې چوبا ستا سودرا من الظلمات د تیرو د کفر نه الى النور رڼا د ایمان ته وان الله بكم لرؤوف الرحيم وبدا اکثر الله چې پتا سبحانه قامقا رؤوف محبت کون کې دې رحیم رحم کون کې دې وما لكم الله تنفقوا تاسو لسل شوي دې الله تنفقوا دا چې تاسو نه خرج کوئ په سبیل الله فلار الله کې الا میراث السماوات والارض الله د پاره میراث د اسمانونو او د زمکو دی میراث لا یستوی منکم نه برابرې لا یستوی منکم نه دی برابر تاسو نه من هغه څوک انفق من قبل ای قبل غلبت الاسلام انفق چې خرچې کو من قبل الفتح مکه د فتح مکه نه وقاتل او جګړه وکړه اولائک اعظم درجه عند الله دا دا خلک چې دا لوی درجه والي من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا چې کوم جګړه کوي او انفاق فی سبیل الله کوي پس د فتح مکه نه نو د فتح مکه نه مخکې مسلمانانو چون کې ډېر تکلیفات تیر کړو دا خو بیا د فراوانه زمانہ وا نو لکه د نن دور مسلمان چې نو دا ډېر قیمتي مسلمان دی نن چې د چا ایمانی په دې دور کې کړي بس دا ډیر قیمتي مسلمان دی ولی سمره د فتنه او فساد دور دی سمره تباہی ده چې بلې کې یو سړی ایمان پاتې شي په نن دور کې دا ډیر زیات قیمتي دی دا غتیر و دوارو لکه نن نسل کاله مخ کې چې کم خلق مسلمانانو نو ټیک د مسلمانی خو په هغه خلکو کې ډیر عجیب و لیکن نن چې چا ایمان خپل اوساته نه دا به ډیر لوی درجه والے دغه جنن ډیر خطرناک دور دی هر طرف نه تباہی ده نو دې کې فرمایي وکلا وعد الله الحسنا او دا ټول چې وعده کړی دا الله تعالی دې سره د جنت والله بما تعملون خبير الله پاغه عملونه چې کوم تاسو کوي خبردار من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا یو ربته دې چې بر دې انفاق په سبيل الله ذکرو انفاق فی سبیل الله ذکر مخکې د دې متعلق فرمایي چې څوک الله لور کی نو الله بداغه مال زیاتې دا غسی دویم ربط ادای ما قبل کې بیان دی انفاق او پدې کې ترغیب ال انفاق دی خلاصه درو کو سره چې په خرج کولو سره حاصلېږي رزق په ایمان کې او نور په آخرت کې او تبرک د انفاق هغه حاصلی او چې چا انفاق پرې خود خرج کول نو حاصلیږي بنفاق په دنیا او تیری په آخرت کې بدادت حاصلیږي چې چا انفاق پرې خي په دنیا کې عمر ته ظلمت وی یعنی روز د قیامت یقول المنافقون وای و منافقان سبب وای والمنافقات منافقان کذبم وای للذین آمنوا کسانو ته چې ایمان راوړل سبب ورته وای منافقان سړی او منافقان کذبا هغه کسانو ته چې چا ایمان راوړل دي نو دای ته بسوي نقتبس من نورکم ظاهری د جبه غ ایمان کو د منافقی ک زړه ایمان دی نو دې بور پسې امداسي خړې خړې کیږي نو چې کلا مؤمنان ورته چې شاته وګوري استا سرنا کو شاته منافق بازار شاته وګوري خو چې شاته وګوري الله به یو دیوال را ودی په میانس کې بس التدن بتن مؤمنان شي منافقان به بهر پاتې شي بدی به بیا چغي وي نو دا ذکر کوي چې انظرونا وتربصتو او تاسو انتظار کړو ورتبتم او شکم کړو غرتکم الامانی دوکه کې واچول تاسو لرا امانی غلط ارزوګانو حتا اذا جاء امر الله تعالی حدا پوری چراغ حکم د الله تعالی وغرکم بالله الغرور ان تخشا قلوبهم چې عاجزي وکړي زړونه دې لذکر الله دا الله دې یاد د پاره لسماعته ول او لقراءته وما نزل من الحق او کم چې نازل شوی د حق نه چې قرآن دی ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب د دې ما قبل سره یو ربط دی غدا دې چې بر منافقین ذکر مکه د مؤمنانو ذکر دی لیکن یو غلطه باندې مؤمنانو له تنبیه ورکیږي یو غلطی د مؤمنانو وا دا غي په وجه تنبیه ورکیږي تفسیر مدارک او سراج المنیر وغیرہ کې دي چې مهاجرین چې کله هجرت وکړو چې کله د مهاجرینو هجرت وکړو لاړ مدینه ته نو د مدینه منوره د علاقه چې ونه ډیره سرسبز وا خوشاله وي پکې او پیداوارم پکې زیاتو رزق موافر مقدار کې ملاوي دو انو دای چې کې بناستل نو دل لګې به کولې غپې شپې به ډېرې زیاتې لګولې الله ورته وی دومره خوشګه پای ملګوي دل لګې دومره نه دی پکا نو دا خبره وکړه فضیل ابن عیاض چې کله توبه استد هغه د توبې هم دا ذریعہ ګرځیدل ودایا د ډیرو خلکو ګرځیدل ډاکه غرزول په یو کور مشهور ډاکو څنګه ور کر ورواړی هغه د قران د دې آیت تلاوت کو په تهجد کې بس د ویاو زما وختو درې دلی دي هغه وخت توبه ویسته د زمانه مشهور محدث بیا فضیل ابن عیاض انو الله فرمای اعلمو کوی شي ان الله یحیی الارض اجبدا کی سره الله تعالی ژوند کړي از مکه لره بعد موت یا پس د مرګ دینه قد بینا لكم الایات پتا کی سره موږ ظاهر استاد د پاره آیاتنا لعلکم تعقلون قایدی چې تاسو کې عقل راشي ان المصدقین والمصدقات دې دې کې اعتراض دی المصدقین دا د ان اسم دی المصدقات دا په دې باندې عاطف دی اوس دا جمله اسمیه ده او اقرض الله قرضا حسنا دا جمله فعلیه ده نو د جمله فعلیه عطف په جمله اسمیه باندې څنګه وش جواب ټول تفسیرونو کې ملاوي چې المصدقین باندې کوم الف لام ده دا د الذین په معنی کې او مخکې جمله اسمیه دا د دې سره ده معنی بداوی چې الذین تصدقوا واللاتی تصدقنا نو دام جمله فعلیه ده غم جمله فعلیه ده اقرض الله وعلى جمله غم فعلیه ده نو جمله فعلیه عطف په جمله فعلیه باندې نه چې په اسمیه باندې نو اعتراض اړو باقی پاتې نشي هیڅ اعتراض نشته ان المصدقین والمصدقات پتاکي سره خرج کوونکی سړی او خرج کوونکی خزه واقرض الله قرضا حسنا او چې دې قرض ورکړي الله له قرض حسن یضاعف لهم ولهم اجر کریم دا په ډبلې دې شي دې د پاره او دې د پاره اجر عزت والده والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړل بالله په الله باندې ورسولی پر رسولانو دا باندې اولایک هم صدیقون دغه صدیقین دی فی ایمانهم په خپل ایمانونو کې اعلمو د دې ما قبل سره رب دا دی چې برا دا غي ذکر او چې مؤمنانو د پاره هغه وخت لا نه دراغله چې په زړونو کې خشیت پیدا شي یرا او الله طرف ته توجه کی په زړونو کې سختی نوي اوس مخ کې چې کوم چیز په غفلت کې اچولواله دا غي ذکر دی دویم ربط دا چې ما قبل کې بیان د انصاف دی او په دې کې بیان د مزمت د دنیا دی خلاصہ هغه دا چې په ترک انفاق سره بلا رضا الله کې حاصلېږي به مرزونه او هغه مرزونه او مهلک امراض وي په تفاخر او تکاثر کې علاوه د دین نور امراض هم روحاني امراض به پیدا کیږي چې کله څوک خرچه نه کوي په لار د الله کې یعنی کنجوس مکی چوس شي روحاني مرزونه به د بدن تډیر لاحق یعلم انما الحیات الدنیا لعب ولهو او یعلم کوی شي تاسو چې پتا کې سره ژوند د دنیا چې لذتونه دنیا چې دي لعب ولهو دالو بي دي او لهو مسخري دي وزینت وتفاقر زړه به مری زری زی دې به مری زری زی شکسته بش حالات پراشي سخت حالات چې په انسان راشي ان دې قام قاضیړم شي طبیعت بیا خرابي بیا دا چې دا بدن هم دا سری زری زغوندي او په الاخرت عذاب شدید او په اخرت کې عذاب سخت دی او مغفرت من الله مغفرت د جانب د الله نه دی ورضوان او رضاونګي د مؤمنانو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور نه ژوند دنیا مگر فائدہ دو کیدا فراخي شان د آسمان د فراخه دا اصل لګیدلې اخا فراخي پشان د آسمان د فراخه دا ول ارض او د زمکه اعدت للذین آمنوا تیار کړی شوی د پاره دا کسانو چې ایمان راوړي بالله ورسولی مگر دا مکتوب وی من قبل ان نبرا ها مخکې چې پیدا کړو مونږه ان ذالک علی الله یسیر دا په الله ډیر آسان ده لکیلا د پاره دی چې نوی تاسو تاسو غمجن نه علامه فاتکم پاغه سوانه کم چې تاسو فوت کړی وی ولا تفرحوا بما اتاكم او چې تاسو خوشحالي نه کوي پاغه سوچ کم تاسو لدر کړی دی والله لا يحب كل مختال فقور زمکه طرف تراجی دی وما اصاب من مصیبت بیا به ترجمه څنګه نه رسیدلې یو مصیبت په ارض په دې زمکه کې ولا فی انفسکم نستاذ قل زانون ته الا فی کتاب مگر دا په کتاب کې موجود دی من قبل ان نبرا مخکې دې نه چې پیدا کړې د موږ د زمکه د زمکه پیدایش نه مخکې دریم تفسیر د مطابق به درېمه ترجمه کیږي هغه چې انفسکم تراجی دی دا الذين يامرون يبخلون ويامرون الناس بالبخل دا مبتدا ده خبر سره محذوف دی هغه ده لهم وعيد شديد الذين يبخلون چې څوک بخل کوي او يامرون الناس بالبخل خلق تم د بخل حکم کوي نو لهم وعيد شديد نو غي د پاره با وعيد شديد وي دا معنی محلی کړي دا علامه جلال الدین محلی رحمت الله علیه دا کړي الذين يبخلون اغ کسان چې بخل کوي او يامرون الناس بالبخل او حکم کوي خلق ته د بخل دای د پاره وعید سخت دی او مې يتولى چا چې مخواړو نو فإن الله هو الغني الحميد نو بداګي سره الله تعالی بے پروا ده عن نفقاتکم هغه ته ضرورت نشته تاسو دې نفقو حمید تعریف کړي شوی دی لقد ارسلنا رسلنا بتاګي سر لګلې مونږه رسولان خپل چې وانزلنا معهم الكتاب نازل کړي موږ د سره سره کتاب او الميزان او میزان ليقوم الناس بالقسط نو هغه دي کې عجیب عجیب تعویلونه کوي او ماء په خپل معنی کې غسته دي لیکن جمهور وایي چې ماء دا د علا په معنی کې دي عليهم الكتاب او لګل نه مونږه علیهم الكتاب ولی کما هم الكتاب نو بیا قرا پیدا کېدو سره به ور سره کتاب وکړه دیکو تعویل نه کی لګل موږ د دې باندې کتاب ليقوم الناس د پاره دې چې قائم کی خلقو کې انصاف وانزلنا الحديد او نازل کړه موږ اي خلقنا پیدا کړه موږ الحديد اسقنا فيه باس شديد چې بده کې جګړه سخت ده او منافع للناس او منافع د پاره د خلقو وليعلم الله او د پاره دی چې په جنې الله تعالی من ينصر من ينصره ورسله بالغيب چې چا امداد کړو داغ او اي ينصر دينه چې داغه د دین امداد کړو ورسله د رسولانو داغ بالغيب په غیبوبت داغ کې ان الله قوي شديد فدا اکثر الله قوي عزيز الله غلبي والد او غالب دی وانزلنا الحديد اوس پنوي مونږ را لېږل اوس په نمونګه پیدا کړی دا الله وی تفسیر ابن جریر تبری کې د ابن عباس دا تفسیر شته تفسیر ابن جریر تبری کې د ابن عباس دا تفسیر شته فرمایي چې درې سيزونه حل الله حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام سره د اسمان نه را لېږلي السندان والکلبتان والمطرقه یعنی یو هغه شی چې هغه اوس په خلک کیږي وایي سندان چې کوم ته وي بلک البتان نه ما تاسو طویل مې ذکر کوم چمټا چې په کوم اوس په نس او بل چې ده موتراقه دا سټک ته وي سټک دا درې سيزونه حقیقتا د برن را کوشي وي زمکه ته د اسمان ابن جرير تبري ابن جریر تبری ابن عباس دا قول لبگی ابن عباس رضی اللہ عنہ قول لے لواران بڑیر خوشحالی چی منگا کم کار کو دا دری واڑا دا آدم علیہ السلام سره د اسمان نه دری واړه سي زرا غني وای به کنه سخت کاروم نه کنه دا به چا غني کوم چت کی په دوله او چت دی او زړی نه ساو بس یو چتای کړه فرمای ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم دا د ما قبل سره رب سره پر ذکرو چې لقد ارسلنا رسولنا لقد ارسلنا رسولنا موږ خپل رسولان را لېګل اوس په دغه رسولانو کې د بعضو ذکر دی چې لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم لېګل موږ نوح علی السلام ابراهیم علی السلام ها نوح علی السلام على اثارهم بقدمونو دی باندې برسولنا رسولان خپل وقف فینا به عیسی ابن مریم اپې در په ولېګ مونږه تابع ولېګ مونږه عیسی ابن مریم واتینا الانجیل دلم انجیل ورک وجعلنا فی قلوب الذین او ګرځو مونږه په زړونو دا کسانو کې تبعو چې تابعداري کوي د رافت او رحمه محبت او نرمي ورهبانیتا او رهبانیت گوشه نشینی چې کم ته وي نو فآتینا الذین قام قام ور کو هغه کسان لا منو چې ایمان راوړې منهم د دین اجر او مجر د دی وکثیر منهم فاسقون او ډیر زیات د دین فاسقان دي یا ایو الذین آمنو هغه کسان چې ایمان راوړې اتقوا الله ویریږي الله نه وآمنو برسوله ایمان راړې په خپل رسول باندې او تکم کفلین او بغیر دی تاسو درا کفلین ضعفین یوتکم کفلین دوګنا بدر کی من رحمتی د خپل رحمت ويجعل لكم نورا او بغیر د تاسو د پاره یو نور تم شو نبی چې تاسو بغیر د پاغي سر علی الصراط پلا ر باندې ويغفر لكم بخنبو کی تاسو تا والله غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی لالا يعلم لالا د لام متعلق د اعلم سره یعنی دا خبر بیان کړی دی یعنی دا خبر بیان کړی دی او مکلا مزیده جوړ کړي نو دا خبر بیان کړی دی د پاره دی چې پوه شي اهلی کتاب چې هغه په اس چیز باندې قادر نه دي د الله د فضل نه لئلا يعلم د پاره دی چې او پی جنې اهلی کتاب پوه شي اهلی کتاب لئلا يعلم د پاره دی د پاره د دې چې پوه شي اهل کتاب الله يقدرون چې دې قادر نه دي علا شین په سیز باندې د فضل د الله تعالی وان الفضل بيد الله فضل د الله خدا الله په لاس کې ورکي یوتی من یشا چاله چې ورکي دې په سیز قادر نه دي من دین محمد د دین محمد علی السلام والله ذو الفضل العظیم الله فضل والده لوی فضل والده ذو الفضل العظیم لوی فضل والده